واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد باب معرفه الوقف والابتداء يوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب مخکې لکه څنګه چې په خطبه کې ذکر شوی وو چې مخارج الحروف والصفات لينطقوا بافصح اللغات پکار ده چې قرآن کریم لستونکي مخارج او صفات پیژني او محرر التجوید والمواقف زونه د وقف پیژني نو دې ځکه درته اوس د وقف احکامات ذکر کړي وقف دا نیم تجوید دی زه صرف هغه خبرې کوم چې کوم د شعرونو سره تعلق ساتي باقی د وقف تفصیل ډیر وګد دی او بیا د وقف دوره کې ان شاء الله وایي نو وقف نیم تجوید دی ځکه د علی رضی الله عنه نو وی تپوس شوی او د ورتل القرآن ترتیلا بارکی نو یې فرمایلی چې الترتیل تجوید الحروف ومعرفه الوقوف ترتیل د قران کریم څه ته وایي الفاظ صحیح ادا کول او د ادریدو ځایونه پیجندل چې کوم ځای به ادریګم او د عمر رضی الله عنه یو قول له ا فرمای لقد غشیتنا برهه من دهرنا وان احدنا ليؤت الايمان قبل القران مونږه څه زمانه تیر کړې وا او په مونږ کې یو تنو چې هغه با مخکې د قران نه ایمان راوړو ایمان اجمالی یادای ښا بعض خلک د صحابه مبارک وي وي تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران چاته چې قران ته کې نه کنه وی اول ایمان مضبوطول غواړي چې ایمان دی وی مضبوط شي نو بیا به قران ته کې نه ایمان به ځکه څنګه چې قران ته نه کې نه ایمان تفصیل خو قران ذکر کړي تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران مطلب دا دی چی مونږ ایمان اجمالی زده کو ایمان اجمالی څه له وای چی یو سړی په خوله وای لا اله الا الله دا ایمان شو تا ایمان راوړو اوس تفصیل قران ته بکینی الله خپل پیغمبر ته وای ما كنت تدری مل کتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا تا ته پته نه و چې ایمان تفصیلی څه ته وای دا خو مون قران رولې ګلو د قران په ذریعه ته د ایمان د تفصیل نه خبر شوي نو د آیت سره به بیا څه کې نو عمر رضی الله عنه وایي مونږ ته یو کس ته به ایمان ملاوېدو مخکې د قرآن نه او د الله په پیغمبر به یو صورت نازل شو نو مونږ به د هغې حلال وپېژندل د هغې حرام به مو پېژندل د هغې اوامر او زواجر به مو پېژندل وما ینبغي ان یوقف عنده منها او د وقف ځایونه به مو پیژندل بنابر یو توجیه اگر چې بل توجیه پکې شته وایي د علي رضی الله عنه دا قول چې دی په دې کې دلیل دی چې وقف از د کول لازمی او ضروری دی او د ابن عمر رضی الله عنه په دې قول کې دلیل دی چې د دې وقف پیجندل دا په اجماع د صحابه سره د دیو جنا دې ځکه علما کرامو ذکر کړی او ابن الجزري صاحب هم ذکر کړی یو طالب چې وقف په ابتدا نه پیژني هغه ته وي د تجوید سند نشي ورکول کېده دا به لازمی خبره وي چې ته په وقف او په ابتدا پوېږي بیا به ته مستحق د سند او تا به تجوید مکمل کړی امام ابو زكريا ذکر کړي وي الوقف في الصدر الاول من الصحابه والتابعين وسائر العلماء مرغوب فيه من مشايخ القراء مطلوب فيه مطلوب فيما سلف من الاعصار واردة به الاخبار الثابته والآثار الصحيحة ففي الصحيحين أن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الحديث وهي تقسم اذن او دا په درې قسمه ده وهي تقسم اذن او دا وقفونه په درې قسمه دي وهیا او دا درې واړه وقفونه لما تم د هغه کلام د پاره دي چې پوره شوی فإن لم يوجد تعلق بیا کچرته نشو مونږ تعلق د ما بعد سره نه لفظي او نه معنوي بالکل تعلق نه لا مبنا ولا معنا مبنا معنی لفظي او معنا معنی معنوي او کان معنا یا تعلق خو په اعتبار د معنا سره تعلق او مبنا سره نو لفظي تعلق نو معنوي فابتدي نو ته ابتدا وکړه ما بعدنا اے په یو ځای کې دی وقف وکړو نه د ما بعد سره تعلق لفظي شته او نه معنوي شته نو به دوباره بیا غځې وې کنه واپس به شروع کې واپس به شروع کې مثلا واولئک هم المفلحون اوس د دې د ما بعد سره کوم تعلق ته نه لفظي تعلق ته لفظي تعلق په کتابونو کې پیژندې شي او نه معنوي تعلق شته معنوي تعلق په ترجمه کې پیژندې شي چې د قران ترجمه درته درځي دیو جن څوک چې د قران ترجمه نه پیژني او کتابونه د درې درجې نه ویلي د سره د وقف نه خبر نه دی دا هغه توی او لام باندې روان دی ها وي توی لیکلې توی وقف ته لام لیکلې جیم لیکلې په دې کار نه کیږي یو ځای کې په لیکلي بل ځای سره لیکلي نه بیا بسکه مصاحب بدل دي او په یاد غو چاته پته نه لګي چې دلته څه لیکي نو د وقف کما حقه په جندو لپاره دوه سيزونه ضروری دي چې معنا د قران به پیژني او سو درجه به دومره وای چې پته خو لولې کې چې دا ما قبل او ما بعد په خپل کې سره ترکیب د سره بته نو دې سوې دا معنا ګرانه ده په تفصیل کې بار څه واضح شي او کان معنا فابتدی یا که تعلق دا کوم ځای چې دې وقف وکړو د دې تعلق او د ما بعد سره ورپسې سره معنا په اعتبار نه د لفظ په فابتدي نو بیا ته شروع که د ما بعد نه یعنی بیا دوباره د سر نه شروع کو ما بعد نه شروع دي ته ویل کما درته وي المفلحون نه پس بوت بسنه شروع کی ان الذين كفرون فتا مفل کافی اے فإن لم يوجد تعلق که تعلق نه لفظي او نه معنوي نو فتام دا وقف سره وقف تام سره وای چې په یو داسې ځای کې ودرې دي چې د ما بعد سره نه لفظا تعلق شته او نه مانن لفظي تعلق دا تاسو په کتابونو کې پیژنئ لفظي تعلق دا دی چې دا مبتدا دا ورپسې خبر دی مثلا دا موصوف ته صفت ته دا مضاف ته مضاف نه له دی دا سله ده دا موصول ده تاسو په دې کې په کوم یو پوهیږئ ها دې ته لفظي تعلق وایي معنوي تعلق دا دی د منافقانو بحث شروع دی د جنتیانو خبره شروع ده واقعیا لا نه ختم شوی او واقعیا شروع ده معنا لا پورا نه ده کنه دا معنوي تعلق ته نو دی وای ک تعلق نه یو داسې ځای باندې ودرې دي چې خبره پورا شوه بالکل څه پاتې نه دي نه لفظا او نه معنا وقف تام دی دې ته وقف تام وایي وقف تام مو پیژندو چې د ما بعد سره په کم ځای چې ودرېږي د ما بعد سره نه تعلق لفظي شته او نه معنوي شته دا ته چې کم ځای ودرېږي او ورپسې بیا شروع کېږي پوه شه چې معنا پوره ده که نه دې له وقف تام وایي او کان معنا یا که تعلق د معنا په اعتبار باندې څه شی دی په اعتبار د معنا سره تعلق وو او په اعتبار د لفظ سره نو فبتدی نو په دې دواړو صورتونو کې دیتا په دې دواړو صورتونو کې د مابعد نه مشهور کې د دویم ته وقف کافی وای وای فتام فالکافی اول تام دی اول کومو فإن لم يوجد فإن لم يوجد تعلق دا تام شو فالکافی کافی کمو او کان معنا چې پای کې تعلق معنوي او لفظي نو نو فبتدي معنا څه ده نه ما بعد نه بشورو کې څوک به دې پوه شول دریم نمبر وقف دل ذکر کوي ولفظا فمنعا او کچارته دا تعلق لفظي او معنوي نه بلکې سو لفظي تعلق فمنعا نو بیا منک ابتدا د ما بعد نو بیا ما بعد نه ابتدا نه کې بیا به د معبد نه ابتدا نه کې مثال نه بیا ذکر کوم الا رؤوس الای مگر که د آیاتونو سر ده کله معنا پوره نی خو آیت خو پوره شو کنه نو بیا خیر ده جوز بیا د تل توقف جایز ده او ابتدا د ما بعد نه جایز ده فل حسن دې ته وقف حسن وای الک وقف حسن سره وای چې د مابعد سره تعلق لفظي دی د مابعد سره تعلق لفظي دی الحمد لله په دې ځبانه توقف وکړو بیا دا وقف جایز وګڼه فالحسن او دی وقف ته کوم وقف وای وقف حسن د وقف درې اقسام ذکر کړي او د پدې کې تابعداري کړې ده د ابو عمرو دانی سه ابو عمرو داني صاحب هم درې اقسام د وقف ذکر کړي، سجاوندي صاحب درې اقسام نه دي ذکر کړي، هغه زیات ذکر کړي، د هغې تفصیلات به بیا په خپل ځای کې انشاءالله وقف دوره کې وایو. هلکه د شعرونو ما لفظي معنا کوم پوه شوي په کنه کنه مال صرف ګوره نور بم په پوه شي ها او چې ویخی دا درې وقفونه درته ذکر کل تام کافی حسن وقف تام دی ته وای چې په داسې کلمه دی وقف کو چې ما بعد سره نه تعلق لفظي شته او نه مانوي وقف کافی دی ته وای چې په داسې ځای کې دی وقف کو چې د مابعد سره تعلق لفظي شته خو معنوي نشته دا مابعد سره تعلق معنوي شته او لفظي نشته معنوي شته او لفظي نشته دریم وقف حسن دی چې د مابعد ته تعلق لفظي دی څوک په دې پوه شو وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله او غیر دا غنه چې پوره نه وي وغیر ما تم او غیر دا کلام نه چې هغه کلام پوره نه وي یو ځکه دی او درېږي او کلام پوره نه دی نیمګړی دی قبیح دې ته کوم وقف وای وقف قبیح وله يوقف مضطرا او په دې به وقف کې دي شي په حالت اضطراری کې نه په حالت اختیاری کې سموي په دې به وقف کې دي شي په حالت اقراری کې یا اختباری کې پکې دی شي نه په حالت اختیاری کې اے په داسې ځای به نه ودرېږي چې قبیح معنا ته ذهن ته راځي لکه اوس یو سړی وایي العیاذ بالله وما من اله اله دوشتنه څومره غلطه معنا ذهن ته رااله په داسې ځای باندې وغیر ما تم او چې کلام پوره ني کلام ناقص ته نیمګړی دی قبیح دې ته کوم وقف وای وقف قبیح څه چل بکو دلته وله یوقف اضطراری حالت کې به درې استدا اضطراری حالت دی وای مثلا سا دې ختمه شوه ټوخی درلو دې له اضطراري حالت وي ته پې ودرېدې خیر دی ويبدا قبله اے خو که ادرې دې پې نو ويبدا قبله دا غې نه پس به شروع کې که غې نه مخکې به بیا شروع کې مخکنه و شروع کې چې خبره پوره نه خود به مخکنه شروع کې اے په حسن کې خبره پوره نه و او مخکنه مو شروع کولو او په قبیح کې خو قبیح کې غلطه معنا ذهن ته راتله په حسن کې غلطه معنا ذهن ته نه راځي وای شي کنه وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب نشته په قران کریم کې یو وقف واجب قران کې یو وقف نشته چې واجب دی غوړه دا خبره اسنه ته چې بس وقف پسې واجب نشته نو ځای وځي دا وبداسي شي لکه لا تقربوا الصلاه ها الله وي مستمنز دې کېږي نور پسې کوئی سویلی نور کنه چې کله منز دې کېږي وان تم سکارا په حالت د نشه کې نشته د په قران کې یو وقف واجب ولا حرام او نه یو وقف حرام چې ګنې دلته وقف به واجب یا دي ځای کې حرام دی غیر ما له سبب غیر دا هغه نه چې د هغې لپاره سبب د وجوب او د حرمت شته یو شي لپاره سبب موجود دی د دې سبب د وجې دا وقف واجب دی یو شي لپاره سبب موجود دی د دې سبب د وجې دا وقف حرام دی په کې بیا پېزه که نه اخر هم لکه خوب در وستو وقفونو کنه لګ لګ ها از نشي غونته سبق دی څوک د باندې جګوانړای خیال کو خواږه سره پروت دی خو صحیح ویخي که ناسې دو نمبر ودی صحیح ودی دا لفظي معنا و ها دا څو لفظي معنا واجب روس لا باندې واجب چا ویلي نه نه واجب ده صرف د سنتیت قول پښوی او اختلافي خبره ده سو کوئی سنت ده حدیث پکې د ام سلمہ رضی الله عنها چې د الله د پیغمبر تلاوت داسې او هغه وي بسم الله الرحمن الرحیم په آیاتونو باندې سنت دی او کنه اکثر علما قول لري چې سنت دی خو بعض علما دا وایي چې کله قبیح معنا جوړیږي نو بیا به په آیت وقف اوم کې او دوباره به اعاده مو کې نو دواړه باندې به عمل راشي په دې ترتیب باندې بعضو علماو ویلي دي خو ډېرې خبرې خو ما تاسو ته ووې حواله مې درکا چې چې د وقف په دوره کې به زه کوشش کوم ډېرو نه راځنه مې اراده چې د وقف باره کې یو داسې مختصر غونته رساله ولیکم مختصر مقصد دا دی نقشه پکې جوړه کم طالبانو د فهم د باره چې طالب لکه د قاعده په شان درس مخې لای باقي تفصیل یې آسان او طالبان غریبانو وقف نه پیژني بیا هغه په پته بالکل نه پوهیږي کتابونو والا چې ابن الانباری صاحب دی سجاوندی صاحب دی علامه دانی صاحب دی د ځان ځان خپل اصطلاحګانی دي او خپل طریقې دي نو کله چې داسې مختصر غونډه رساله ولیکل شي او داغه بیا وضاحت کی بیا په طالبم پوي نه به ان شاء الله شي د وقف دوره چې تاسو ترسونی کړی تر هغه پورې ما نه ګیله مه کوئ ایګبا دا کتابونه په وقف د ټول قران وقفونه منار الهدى في بيان الوقف والابتداء تر ټول قران په وقفونو کې سورته فاتحه نه تر والناس پورې لیکل شوی دا لوی نحویم دی نن سبا خو قاریان تش قاریان کنه نحو نه پیژني د د اشمونی سه په نحو کې ډېر یدي تولا ده نو د دینه با طلباء کرامو ته نموذجونه سه مثالونه پیش کو هغه دوره کې ان شاء الله یو پارا دوه په وقف سره وایو چې څنګه ترتیب دی نو خبره به ذهن ته ځنه ان شاء الله راشي تاسو خو کې دین شي چې مکمل پوه نه شي نیم بخ پوه شي نیم هم ډیر شي ده کنه درې پاو هم ډیر شي ده چې پوه شي کې دې چې پوره پکې څوک پوه شي چې لګه خواري وکي دا ډول ګران خبره نه ده موږ د ګران ځای وضاحت کو او چې پته را لګي چې وضاحت فائدہ کوي ورنه بیا وضاحت هم نه کوي دا پوره د وقف باره کې کتاب دی باقي د وقفونو باره کې دومره لوی لوی کتابونه لیکل شي چې هغه او چتی کې نه تپاتې دي ما سره د دې نه غټ غټ کتابونه دي ها ما بده ان شاء الله بیا باقی ټول شروحات هم پکې ډېر تفسیرونه کړي هر کتاب د وقف باره کې پورا خپل کار کړی وبعد تجوید کل الحروف او پس د تجوید ستانه چې تا تجوید کول الحروف د حروفو لابد من معرفت الوقوف خلاصې نشته د پیجندو د وقفونو نه حروف پس د دې نه چې تا وایي حروف وپېژندل، که هغه مفرد دي که مرکب دي، که موصول دي که موقوف دي، مفردة و مرکبة، موصولة و موقوفة. که هر قسمه حروف دي تا چې وپېژندل، دا تعمیم ملا علی القاری صاحب وای اولاد د تخصیص د مصری صاحب نه چې هغه وای وای وبعد تجوید ک پس د پیجندو استاد تجوید للحروف حروف هجا ولرا هه نو دا صرف حروف هجا او پیجندل کنه مرکبات به مو پیجندل په حروف هجاو کې غنه وا اخفا وا اظهار نو مولا علي القاری سے وای وای دا مونږ چې وایو چې مفردتا و مرکبتا و موصولتا و موقوفتا دا اولاد د تخصیص د مصری صاحب نه او هغه چې کوم اعتراض کړ په ابن المصنف باندې ابن المصنف دا ویلی ویلی الحروف نه مراد کلمات دي نو دا دا دا اعتراض به ځای دی عدول له ظاهر نه دا نه دی پکار دته وي لا بد من معرفة الوقوف وقوف جمع د وقف ته دا جمع اولی ذکر کا نو په اعتبار د تنوع سره چې انواع ډېر زیات دي یعنی محل د وقف یو دی اپا یو ځای کې ګوره نستعين کې څو وقفونه کیږي درې وقف بل اسکان هم کیږي بل روم هم کیږي بل اشمام هم کیږي او ابتدائی مفرد ذکر کا لا اے والابتدائی آئے مفردونه ذکر کا ځکه خو یو ابتدا ده نو ته شروع کې چا دا ویل چې دا وقوف مصدر دی د ابتدا په شان بیا وقف څه ته ویل کیږي چا دا ویلي چې وقف ویل کېږي په لغت کې الکف بندېدو ته دا وقف قران کریم کې د دې وجه نه کیږي چې قاری سے په یو صاحب باندې ویل نشي سبق نو سای ختم شینو ضرورت ورته راځي او څوک چې وایي زه وقف پیژنم نو د وقف د پیژندو د لپاره به دوه سيزونه پیژني محل د وقف او کیفیت د وقف محل د وقف نه معنا دا ده وقف به کم ځای کې کې او کیفیت د وقف معنا دا د وقف بسنګ کې وقف به کم ځای کې کې او بیا څنګه به کې ابتدا چې دا دام په ابتدا کې دوه بحثونه دي محل د ابتدا ابتدا به د کم ځای نه کې او کیفیت د ابتدا ابتدا به کې څنګه کله کله غوړ طالب وقف صحیح کی خو به په پته نه پوهیږي چې شروع کم ځای نه کم وقف صحیح دی خو بل څه دا قبضه نه کې نو نن تبا غوسان کار دی چې بکم زه بودري نو هغه نه شروع کا اوس به اکثر قاریان څه وای به الارض بعد موتها ډیر قاریان یو قاری چې په موږ کولو ډېری پیری به دغه ځای وي امن الرسول او دا ترتیب سره به ویرا پیرا کیفیت د ابتدا دا به پیژنې نو والابتداء ابتداء مو یو پیژنه وهي تقسم اذا ګور تاسو د کتابونو کې داسې وی ول ابتدائي والابتدائي وهي تقسم اذا داسې ها همزه ورته رسته ول ابتدایي چا داسې ذکر کړي دا وهیه تقسم تشدید سره ذکر کړي وهیه تقسم نو دا به بیا ال صحیح کیږي چې ول ابتدا نه حمزه لري کو بیا به داسې شي ول ابتدا وهیه تقسم اذن څنګه به شي والابتداء وهي تقسم اذن او چې نا تقسم وي نو بیا به څنګه یو والابتداء وهي تقسم اذن او بعض نسخو کې دا سره راغلي دي ستاسو دې کې دا دي چې ثلاثه تام و کاف و حسن ها بعض نسخو کې دا دي ثلاثه تام و کاف و حسن تفضل تفضلا پکې دی یا تفضلا په فتحې سره دی د ضاد تمیز دی او امام رومي دا غوړه کړي چې په ضمه سره شي آیا په فتحې سره دی نو دا استیناف دی لکه ابن المصنف دې ته اشاره کړې ده نو بعض نو څوک دا سم کړه سره ساتن تام نو کاف نو حسن تفضلا یا تفضلا القاری صاحب ذکر کړي او یزهری صاحب ویلي دي چې وای غوره خبره دا ده چې دا وقفونه داسې شي چې دا تام او کافی دواړه حسن شي دواړو ته حسن وایو او حسن ته جایز وایو او دغه شان ابتدا حسن هم شي او جایز شي به خدا خبره وای ده جمهور نه خلاف ده د ځان نه بس کړی ده اختیار کړی ده بدار د تفرد دی مونږ ورسره نه منو صحیح ده وایي علي ماتم مو سره تفصیل کوي چې لکه دا خو دې وپېژندل چې وقفونه درې دي تام کافي او حسن بیا وایي وایي علي ماتم فإن لم يوجد تعلق نو کان معنا فابتدي تفصیل درلکه وهي ادا درې واړه چې کم دي لما تم معناه لما تم معناه د پاره د هغه کلام د چې معنی پوره لا لما کمل مبناه نه دا چې څه شي مبنا او کلمات پوره معنی پوره یعنی رکنین د جملې پکې حاصل مسند مسند له ابن المصنف رحمه الله ذکر کړی وي وقف تام به مونږ کوم ځای پیژنو کوم ځای کې چې قصه ختم شي بس وقف تام دی یو ځای کې قصه ده ختم شو نو وقف تام شو خبر باندې پوهیږئ کنه او دارنګه اکثر وای دا موجودیږي د آیاتونو په سرونو کې آیت چې کله ختم شي نو بس وقف تام او کله کله د آیت د سرونو نه علاوه مخکې وقف تام غوري نو د آیت سر خو نه دی بیا موقف تام دی په دې شرط باندې چې وجعلوا اعزت علی اذله سره خبره د چا پوره شي د بلقیس پوره شي او کوم مفسرین چې ویلي چې وکذالک یفعلون دا غي قول نه بیالته پوره کیږي خبره وکذالک یفعلون دا یقول د الله دی نو اعز باندې وقف تام دی حق قول د هغه شنو بیا اعز باندې وقف کافی دی بهرحال کله د آیاتونو اخر کې وقف تام جوړیږي کله د آیاتونو منځ کې وقف تامي خو شوي کنه کله کله په یو آیت کې د علماو اختلاف هم یو له تام وي بل ته کاوی بل ته حسن وي ویل ما تم فإن لم يوجد تعلق کچرته نو تعلق اوس دې زنه ورته دا تمامیت تقسیمای چې کلام خو پوره ده خو کله به داسې پوره وي چې د ما بعد سره به نه تعلق لفظي او نه به معنوي او کان مانن یا به صرف تعلق معنوي فابتدي نو په دې دواړو حالتونو کې به ته شروع وسنه کې نو ما بعد کلام نه رومي سه وای وای دا فابتدي امر دی معنا ته شروع کا حذف د حمزه په اخر کې شوی دی او کثرت دال د اشباع د وجه د فابتدي خدا خبره صحیح نه ده دلته کې حذف د همزې لپاره څه وجه نشته اصل کې دې ځکه فبتدي ابدال د همزه په یا سره راغله نو دلته اشباع مشباع نشته صحیح خبره ده دا چې همزه په یا بدل شوې ده فتامو افعال تفصیل یا تفریدا اولنۍ فا او دا باقی ورپسې شي دي نو دا بیا د ترتیب دي فتامونو کچرته تعلق لفظي او معنوي نه نو باب تامي تامولې د تام ورتولې وای وأولئك هم المفلحون وقف تام دي وهو بكل شيء عليم وقف تام دي وأفئدتهم هواء وقف تام دي ولو ألقى معاذيره وقف تام دي نقول بس بلا خبر شروع وجعلوا أعزة أهلها أذلة تام ده بنابر قول فل کافی ادا دیم کافی دی چې لفظي تعلق نشته او معنوي شته کافی ورته ځکه وایي اکتفا په وقف باندې کېدی شي او ابتدا د ما بعد نه کېدی شي ذالک الكتاب لا ریب فیه وقف کافی او که وقف دی وکو نو ابتدا به بیا د ما بعد نه نه کې څه به کې مخکې له بځي ولی هغه معنا نه ده پوره کنه وقف حسن باندې پوښ نه کنه اونکه د آیاتونو اخر د بیا اخر د هغه باره کې حدیث راغله چې د الله پیغمبر په آیاتونو درېدو پوښوي کنه د دې باره کې به ان شاء الله بیا رستو خبرو کو ان شاء الله دا شیرونه بنن پورا کو صحیح ده کنه چې دا پورا شي نو بیا دا غالبا خیره زید پر کتاب کې تفصیل پکې زیات ده باقی نور کې تفصیل هم نشته دمره وصلى الله وسلم